هغه کوی ته بیا لاړ دی هغه په دروازی کیناست دی کجورو هغه نه دروازه جوړه وه دی لرګو نه نو بیا کیناست بیا چا دروازه وخوځوله ده به هر وخت دا خیال چې په دا ما ورور ده ورور یې په هغه څه لګیا و نو ده دا خیال هر وخت به ده ویل چې خدای پاک دې ما ورور سره د خیر اراده وکړي یعنی چې فلانی راشي مراد به ورور و چې دا خو اوس موقع ده کنه کله رحمتونه په جوبن کې راشي چې ایخته د جنت زیری چه سي وشي خو هغه بیا نه راغی خپې مبارکې چه کړې ځوړندې کړې بیا لاړ دی هغه درباند ته چه بیا لاړ بیا مقصد دا دی چه چا دروازه وخوځوله هغه هو حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه نو بیا ورته ویل سوکی ورته ویل چې زه یو حضرت عثمان ورته ویل چې ودره زه د حضور صلی الله علیه وسلم نه تپوس کو دغه سي نو ایغ ورته ویل چې ورسا اجازت ورکا چې راځه او زیر د جنت ورکا خو سره د مصیبتونو سره د چا مصیبتونو چې عادت برسیږي نو آ چه راغی نو هغه طرف ته خوله خو ډکه شوی وه نو هغه هغه طرف ته کیناست داسی مقابل کی نو حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ وائی اغا وائی چی ما دی دی تاویل چی کوم دا پچا سره وک دی دی تاویل ما دی دو پا قبور سره وک چی دو مقصد دا دی چی اغا قبرونه با دی هغه چه کوم دی د شیخینو قبرونه به حضور صلی الله علیه وسلم سره یی او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه ته به مقابل په چیرته یی په جنت البقیع کی وی اوس دا د هغه دو قبور هغه په دی دنیا کی مقصد دا ده چه هغه یو خارج هغه کی خدای پاک چه کړه متمثل کړه او حقیقت کی هم بیا دغه شای خبره وه نو دا هغه یو تمثیلی بهر حال د دی قیامت چی کوم واقعات دی دی ته خدای پاک مقصد دی اعمالو ته خدای پاک هلته یو تمثیلی جامه ور واغوندی عملونو ته خدای پاک چه کی صورتونه ورکی عملونو ته خدای پاک صورتونه ورکی لکه خوب کی چی مقصد دا دی چی یو معنوی شیونو ته خدای پاک چه کی صورتونه ورکی یا کله دلته په خارج کی کله یو معنوی شی ته خدای پاک چه کی صورت ورکی لکه حضرت قاسمی نانوتوی صاحب رحمه الله خوب ولید چی زه د کعبه مبارکه په چت باندې یم او د ما خپونه څلور طرف ته چی چینې روانې دي نو دی وقت علماء ورته تعبیر دا وباسه چی تانه به خدای پاک دی دین چشمه سکی آب در روانی کی نو تو نن نگوری ترشتے ویا دا ټولی چشمه دی چا روانی دی دی قاسم نانوتی سے روانی دی کنه دی روانی چی دی دیوبند بنیاد کی خدا دا ټول مدارس او چی دی امریکی التا میتیازې ورنه توییږي خدای دې تباه کړي ښه جي نو دا ټول دی ایغه خوب چه دا نو بهر حال لکه خوبونو کی معنوی شی نو ته خدای پاک تمثیلی صورت ورکی دارنګ قیامت کی بد اعمالو ته خدای پاک یو تمثیلی صورت ورکی اعمال متصور سی پچا سرا صورتونو سرا دا خبر در تکی پدی کی اوسو تا گور اغا حدیث ببیا زر زر در توایا اغا بنی پکی معنی دارنګه ډیر خارجی شیونه داسی وی چه هغه معنویات وی او په خارج کی خدای پاک ورته چه ورکی مثل او شبه ورکی باجسام مناسبة لها په اجسامو سره چه مناسب وی دی سره کما ظهرت الملائکه لکه هغه فرشتی چه ظاهر شوی لداود علیه السلام لپاره د داود علیه السلام فی صورت خصمین په صورت هغه خصمانو کی چه دو فریق وی ورفعت الیه القضیه او د طرف ته هغه فیصله وړاندې کړه فعرف داود علیہ السلام تا پتہ ولگی دلا انه تشب انه تشبه لما فرتا منه فی امرات اوریا چی دا اغا تمثیلی صورت پی ایغ کوتاہی دا چی دنا دی امرائی دی اوریا پا بابت کی چوا شوی وا خو ما درته ویل چې دا تفسیر ضعیف تا اصل هغه عجب هغه د کوتاهی دا نه وه فاستغفر واناب د استغفار غوښته الله طرف ته رجوع وکړه نور تفصیلی نکته ما درته ویلا وکما کان عرض قدح الخمر واللبن علیه صلی الله علیه وسلم او لکه پیش کړل شوی هغه دو پیالی یو د خمر او بل د لبنو په حضور صلی الله علیه وسلم باندې و اختیاره اللبن او بیا اختیار د هغه لبن لرا تشبها دا تشبه دا او تمثیلی رنگ دا لعرض الفطرة والشهوات لپاره پیش کولو دی هغه فطرت او شهواتو علی امته په امت حضور صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه شهوتونه او فطرت یعنی اسلام هغه د شودو او د شرابو په رنګ کې ورته چکه پیش کو و اختیار الراشدین منهم الفطرة او بیا په دې کې چې کوم راشدین خلقی آب فطرت څخه خوخه خدای پاک دې مونږ دغه سي پر راشدینو کې دغه سي برقرار ساتي او دا حدیث مبارک تا قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري بإيليا بيت المقدس إيليا وي بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن قال جبرائیل الحمدللہ اللذی ہداک للفطرت لو اخست الخمر غوت امتکا امت پدې چه وو دا به ګمراه شوی وو بخاری شریف حدیث ته په تفسیر دی سورة بنی اسرائیل کی سورة بنی اسرائیل په تفسیر کی جلد دو حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو تئیس شاہ جی دارنگی رئیسا وکما کان جلوس النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر مجتمعین علی قف البیر چه خدای پاک د دوئ حال د قبور چه کوم مقدر کړی ده او مدافنو د دوئ چه هغه شیخین به ورسره ئی آخوا دیخوا او حضرت عثمان صاحب به مخته و تا په جنت البقیع کی علی ما اوله سعید بن المسیب رحمه الله لکه ده چه کوم دی تاویل کړی ده وناہیک به او دا تا پاره کافی دی دا تا پاره چه دی کافی دی داسې چو مثالونه و اکثر الوقائع الحشریة من هذا القبیل اکثر دی محشر واقعات آ به ددی قبیل نه وی چی اعمالو ته به خدای پاک تمثیلی جامه آ ور واغوندی دا اوږد حدیث تا دی بخاری شریف قال سعید بن المسیب اسی هغه حدیث باندې سر ته تکو قال سعید بن المسیب اخبرنی ابو موسی الاشعری انه توضع فی بیته ثم خرج چه هغه باغ ته ورغی هلته کوه وو پکی فجلست عند الباب وبابها من جرید دی کجورو هغه نه جوړ وو حتی قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم حاجته حضور صلی الله علیه وسلم خپل حاجت پورا ک فتوضع فقمت الیه فاذا هو جالس علی بیر اریس وتوسط قفها وکشف عن ساقیها ودلاهما فی البیر دا سخپی ورزوان دی کړی وی فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لاکونن بواب رسول الله صلی الله علیه وسلم الیوم چه نن به زه د ده چه یم دربانچی فجاء ابوبکر رضی الله عنه فدفع الباب وی خوزولا فقلت من هذا فقال ابو بکر فقلت على رسلك رسلك من دا چې په خپل هيئت باندې اوسه یعنی په دغه حالت باندې برقرار شو دره زه حضور صلی الله علیه وسلم ته ورزه تپوس کوونه رسلك دا منا فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر رضي الله عنه يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر رضي الله عنه فوجد القف قد ملئ آخ ډک شوی واغه طرف فجلس وجاهه یا وجاهه من الشق الاخر ابل طرف تکنا قال شریک دراوی وای قال سعید بن المسیب فاولتها قبورهم دی تاویل ما دی دو په قبور سره وک نو هغه قبور ته خدای پاک څه ورکړای هغه یو معنوی هغه وکنه خو مقصد دا چې په ظاهری تمثيل کې خدای پاک ورته دا صورت چک ورکړ دا بخاری شریف کتاب فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دا تین ہزار پانچ سو بیالیس نمبر حدیث تا تین ہزار پانچ سو بیالیس شجی اوس مسئلہ دادا تعلق النفس الناطق بالنسمہ اوس خبر دادا اصل کے چی علوم دو قسم دی علوم یو حسی علوم دی او یو معنوی علوم دی حسی علوم هغه ته ورتایی چی هغه دی حواس خمسه ظاهره دایره لاندې رادرومی او په هغه سره معلومیږي لکه دا اکثر سکولونو کې چې کوم پړاو کول شي دا حسی علوم وي ځکه دا زر زده کیږي د دی سکولونو علوم چی دی آسان دی دینی علومو نه ها حسی علوم اجنیرنګ دا حسی علوم دی دونه به داسی وکی داسی به زاویه کی داسی به کی دا حسی علوم دی دا زر زده کیږی ټول عمر چی اعضاء سره حواس سره کوم کار تعلق لری هغه زر زده کیږی ځکه چی سو وار تی فیل شی دا مستریانو نه چی چیری تپوس کای لا ډریورانو نه دا آټ وی کی تقریبا وو اته واری ډیټیشن سلی بیا یې مقصد دا دی چې دا یې څه کوي ډریوري له هغه کوي دا غټ کار دا ځکه دا غټه مستریتوب آسان زده کیږي چې څونه مستریتوب باریک کیږي هغه څه بیا مشکل کیږي کار نو یو حسی علوم وي یو معنوي علوم وي معنوي علوم هغه ته ورته وایي چې هغې تعلق حواس باطنو سره وي او عقل سره وي لکه په دینی مدرسو کی چی کوم علوم پړاو کول شی هغه دی وجوهاتو په بنا باندی دینی مدرسو کی چی کوم علوم پړاو کول شی دا معنوی علوم وی دا مشکل وی دا بار بار مزاوله غواړی ځکه په یوه کتاب سره یو فن چیری نه زده کیږی یو به ووایی بیا به ایغ فن بل کتاب ووایی بیا به بل اړه او بیا به دی په کتاب څوک مسئله در باندې واچی بیا به درته یاده نه حالانکه سکولونو کې دا شای نه یا نه مطالعه یا نه دای يو کتاب يو واري پړاو کي ما خپله کړي دي دا د اووم مادي اتم مادي دغه دا اردو او اسلامياتونه دا به ورسره هلته په دي واڼه کي او سکول ما تر پانچو پيرو ويلای دا اتم والا دا اردو به مي ورته پړاو کړي ايک يو کال مي بس هغه ګايډ ني ايغه نه مشکل الفاظ هغه هر شي صحيح کړ بيا به مو بالکل کتل نه بيا بيا دا مطالعه ني آی به روزانه ګوري او بيا به درماني سردوبي راځي نو دا هغه معنوی دی بیا معنوی علوم په دوه قسمه دی یو داسی معنوی علوم دی چی هغه سره څه نا څه انسان یو مناسبت قدر موجود وی لکه مونځ شو اودس شو د دغه احکامات معلومول شو دا لا بیا گزاره کوي او یو هغه معنوی علوم دی چی هغه سره انسان بالکل مناسبت قدر موجود نه لکه دی الله تعالی ذات متعلق علم او صفات متعلق علم لکه علم کلام ځکه دا علم کلام بیا دی ټولو نه دقیق او باریک ترین چه دا فن دا سړی خدا خیالی چه که زه په دې مسئلې باندې پوهېږم حالانکه په کش باندې پوه نی ها ډېر مشکل مسائل د ذات او د صفاتو متعلق چه کوم مسائل وي ځکه چه هغه سره انسان بالکل مناسبت ما موجود نه ده او د دې قبیلې نه چوک تی امور د آخرت هم دي خبره مو دې ته راوستوله تاسو وایئ چې دې خبری کوم مناسبت ته دالته کتاب سره دی قبیلی نه امور دی چا دی آخرت تی چی د آخرت امور دی دی علم هغه ډیر باریک تا ځکه چی دی سره انسان مناسبت ما قدر موجود ندا نو دی آخرت په واقعاتو او تمثیلاتو هغه عذابونو او خوندونو په دی باندی سړی ته حقیقت هیڅ پته لګی نه البته چی ښه ډیر مزاوله دی عمل وشی هلته دا ورته پیښ کیږی پیښ کیږی اله به په حقیقت باندې چې سی پوه شي خو شاه سی وی چې دا خو ما اسې درته یو تاسو پوه کولو دپاره یوه خبره وکړه چې تاسو په پوه شو کنی د دې امورو صحیح علم آ مقصد بس چې څونه قرآن حدیث کې لیکلي دي بس په هغه به ایمان راړې نو د دې صحیح علم هغه سره انسان څه مناسبت نشته چې چی کی معلوم کی او که قیاس کوي نو دا به قیاس چې وي مال فارق وي اخو د دې دنیا او نعمتونو او د دې دنیا عذابونو غوندې نه دي کنه هغه تاسو په دې پوه شو نو دې پاره دا د یو هغه جوړ کو ښه جی نو دې ته داسې عنوان تاسو رغولای شو چې العلوم الفوقانی العلوم الفوقانی لا يتص لا يتحصل بسهولتين چې علوم فوقانیه دا په سهولت سره نشي حاصلېدلای علوم فوقانی دا په سهولت سره نشي حاصلېدلای دا له ټولو نه عنوان ده بیا وعلم په دې خبرې باندې ځان پوه کا ان تعلق النفس الناطق بالنسمه اکید شدید تعلق د نفس ناطقه په نسمه پورې دا ډیر سخت تا نفس ناطقه یعنی روح ربانی اگر روح حیوانی سره ډیر سخت تعلق تا او روح حیوانی چا سره تعلق تا مادی سره ځکه انسان مادی علوم زر حاصل ولای شي مادی علوم زر حاصل ولای او ځکه انسان زیات توجه چاته مادیات طرف ته لون تخیل کولای شی دی دی ضوء تخیل کولای شی نیشی کولای ټیک ده که یو سړی مخکی روغ یا بیا ړوند شی بیا خو یی کولای شی خو مخکی لیدلی هغه یی په خیال کی پراته وی که یو سړی مادرزاد ړوند وی نو دی دی ضوء او دی دی لون او دی دغو شیونو تخیل نشی کولای ولا مطمع لها فی حصول ذلک او څه طمع نشته چی حاصل یی کی الا بعد احقاب کثیرا مګر ډیرو مودو نه بعد ومدد متطاوله فی ضمن تشبهات وتمثلات او ډیرو مودو نه بعد چه په ضمن د تشبهاتو او تمثلاتو کی به اله هغه څه نا څه به بوی په ورشی چه وو د ځو او به داسی څه مثالونه به ورکا یا څه پوه کای به هغه بیا به اله متخیله کی دارنګه د اخروی علوم چه دی اخروی شینا آ داسی دی اوس یعنی هغه به داسی هغه وی کنه سخت وی نو داسی به ځای په ځای مجروح او مصاب به هغه کانټی دار تارو باندې لکه چې سړی تیریږي ځای په ځای به غوښې ونه پرې کیږي او بیا یتبع کل احد متبوعه یا به هر یو یا به په دې شکل کې سزا وي چې هر یو به د خپل متبوع اتباع کوي هغه خپل قائد او د لیډر ابو جیل والا چا منلی دی ایغا تابیداری بکی جکا آغا یو ورتیل نه خبیث چې هغه مسلمان شوی او بیا مرتد شو حضور صلی الله علیه وسلم ته په مخ مبارک باندې هغه پلیت لاړې وراچولې دی ابو جیل په ویلو نو وای بنه یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا چه به وای چې ولم اتخذه فلانا خلیلا چې ما هغه رامی ملګرتیا اختیار کړې نه وای نو هغه به ته مخ ته د به ورستو جنډې پسې اخیستی جهنم ته به چکی ورواچي نو دا ډیر ارامیان به چوک په پرویزی پسی روان یا چوک په بوش پسی یا جنډی به پسی اخیستی دو وای چی که جلوس مو باسلا د غرب بسی خدای پاک وای هغه ته چکه دا ارامیان ورواچی او ان شاء الله العزیز مونږ به خو مجاهدینو پسی کا عملا پکی هغه نه یو زړه خو مو یی ورسره نو ان شاء الله العزیز مونږ د خدای هغه ټولی کی راولو چی هغه سره مو اخیستی او مقصد دا دی چی ایخ طرف ته روان وای دا نور ارامیان دا دی خدای دخ طرف ته ورسره بونځی شاه جی او بان یتبع کل احد متبوعه فینجو یا به تابعداری کوي هر یو د خپل متبوع بیا به نجات موندي کی یا به هلاک شي او بنطق الایدی والارجل یا به په دې جامع کی سزا وي چې هغه لاسونه به خبرې کوي خپې به خبرې کوي چې په ما یې دا غویمې کړي دي وقرات الصحف او هغه عملنامې به لولئ او بظهور ما بخل به وحمله علی ظهره او یا به هغه چې کوم شي باندې د بخل کړی د مال او دولت او خدای په لارې کې ورکړي نه دي هغه به ورته ظاهر شي هغه به د په ملا باندې پورته کړل شي هغه غټ بوج به ورته جوړ شي یا به په هغه داغونه ورکول شي به هر حال دا واقعات په هلته چې سي اعمال به هلته متمثل شي و بالجمله شاه صاحب وایي چې ډېر به مونږ تنګ او حاصل خلاصه د خبرې دا ده فتشبهات وتمثلات لما عندها بما تعطیه احکام الصورة النوعیه هلته به تشبهات او تمثلات وی ادا دی دین دی هغه چا وی دی صورت نوعیه وی دا احکامات و ایما رجل کان اوثق نفسا او کوم سړی چی اوثق نفسا وی یعنی چی کوم سړی یا ښځه وی هغه عظیم النفس وی او واسع اوسع النسمه وی یعنی واسع النسمه وی جسیم البدن وی غټ بدن والی لکه امم ماضیه څوره غټ غټ بو نو دی ایغه تشبهات حشریه به دو په حق کی اتم او اعظم وی اچ کوم خلق کمزوری ایغه په حق کی به آغا تشبهات او تمثلات فی قیامت آغا به کمزوری ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت تا به زیاد سزا اب دلتا په قبر کی چسی ملاو شی قیامت کی به سزا کم ای ذکر چی ایغه وجودونه چی دی کمزوری دی آغا وجودونه لکه اس مثال یو سڑای چاہتا سزا ورکی خو اس یو چپڑان غوندی شاید نو ایخ تا بل تا هغه شای یو نامونه سوک ورکای وزیر ته سیک وای یو شای سیک ورکای خو هغه چې کمزور ده که هغه په هغه شای سیک باندې وای خو ایخ خو به بیخ وباسي نه نه خو ایخ سیک او ایخ کې بسی فرق وی شجی و ایما رجل کان اوسق نفسا او کوم سړی چې اوسق نفسا وی او سون او سون او سعن سمتان وی فالتشبهات الحشریه فی حقه نو تشبهات حشریه بد د په حق اتم او او فروی ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذکر حضور صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی دا ان اکثر عذاب امته فی قبورهم چې اکثر عذاب دی امت ته د په قبرونو کې وی قبر کې باور کاوشي وهنالك امور متمثله تسعى والنفوس في مشاهدتها اوس په قیامت پر ورځ به داسې امور وي چې هغه متمثل وي یعنی هغه ته به خدای صورتونه مثل به چی ورکړی وي او هغه کې به هغه نفوس په دې هغه مشاهدې کې برابر وي ټول به یو شی ویني لکه هدایت مبسوطه حضور صلی الله علیه وسلم څونه یو عجیب مقصد دا دی چې هدایت راوړی و نو هغه به مقصد دا دی چې کل هدایت المبسوطه ببعثت النبی صلی الله علیه وسلم تتشبه حوزا حضور صلی الله علیه وسلم چې د کوم هدایت دنیا ته راوړی و څونه فراخ کړی و او هر چا ته دعوتونه ورکول دا به خدای پاک هلته د حوض کوثر په صورت کې کیږي په هغه صورت کې به مقصد دا چې متمثل کی نو هغه کسان چې دالته هدایت قبول کړی هلته به مقصد هغه نه وبس کی چې کوم دالته آرامی توب کړی نه قبول کړی هلته به وبه مساس کې به ونی ویني دا بس سپین سپین دا آرامیانو ته ګوري خدای پاک ته تاسو مونږ ته نصیب کی دارنګ رئیسا وتتشبه اعمالها دارنګه متشبہ بسی اعمال دی دی نفوس المحصات علیہا چی کوم اعمال په دی نفوس باندې ریکارډ شوی دی دا به متمثل شی وزنا وزن سره الی غیر ذلک میزان ای تول کول بشی دغه اعمال ته خدای چ ورکی وزن ورکی ځکه تاسو وای نه چې اعمال خو اعراض نو څنګه به تول کول شي نو بیا ال تاسو څه توجیه کو دا بخاری شریف په اخرانی حدیث کې تر ترادمی با بیا هلته دا توجیه نه ورپاره کوي د محدثین او ټولو لیکلي نه دي علامه عینی او حافظ ابن حجر صاحب چې د اعمال به چه سي متمثل سي په صورو سره متصور به صور به شي دې ته به خدای پاک صورتونه ورکړي نو هغه به چه سي تلل شي مختلف توجیهات بیا پکې ته علما کوي ښه جي وتتشبه او متشبه بس اعمال دي دي المحسات علیها هغه اعمال چې په دې باندې شمار کړي شوي دي په نفوسو باندې وزن سره به متمثل شي الی غیر ذالک دارنګ ذا دارنګ نعمتونه خوندونه نو خوند خوشی خوشی دا خو مقصد یو معنوی شای ده غم دا خو یو معنوی شای ده نو بیا خو دا مقصد چې خوشی به جنتیانو پر یعنی زړه به خوشحالی نور به هیڅ نه او غم به جهنمیانو پر یعنی زړه به غمجنی نور به نه نه دې ته به خدای پاک دې خوشی غم ته بچی کی صورتونه ورکی خوشی ته به خدای پاک دا صورتونه ورکی او غم والو نه مو دی خدای ساتی خوشی وال به دا یی وتتشبه النعمت او متشبه به سی نعمتونه بمطعم هنیء داسی خوراکونه چی داسی په خولی باندی داسی غړنګ تیریږی ولی خوږ خوراک چی یی کله سړی خوله ډیره په ونه وهی زر به دی تیر شی چی اوس زر نس ته چه کیدلای تلای ومشرب مریء او داسی مشرب داسی څکل به یی چی هغه به بالکل داسی اوار په دی هغه باندی تیریږی و منکح شهی او داسی نکاحونه به چی زړه به دی ورسره غواړی چا چه جمیل صاحب داسی به نه چی زړه دی نه غواړی که نه نه ښه خوند به درکوي و ملبس وضیع او خو پاک چمکدار جامو په صورت کی و مسکن بهی او خو بهترین مکان ولی دا دا دی سړی متمنیاتی چه خ بهترین مکانی خ جامع غستی او خ شینی پکی او خ سکلو شینی او خ دی چوی خوراک شینی نو ړوند نور څه غواړي خو دوه سترګې غواړي طالبان نور څه غواړي تاسو مونږ ټولو ته د خدای پاک دغه شیونه چه کی نصیب کی ښه جی نو دا به هغه خوښیګانې به په دې صورت کې متمثلې شي ښه جی دارنګې غمونه به بیا په بل صورت کې متمثل شي چې بد خوراکونه تیریږي به نه هړپ مقصد دا دی چې یتجرعه ولا یکاد یسیغه او هغه صورت کې به خدای پاک چې کی متمثل کې هغه صورتونه به خدای پاک بدو اعمالو ته ورکړي الخروج من ظلمات التخلیط الى النور دی ظلمات دی تخلیط نه نور طرف تر وتل دی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیا گوره یو واقعہ بیان کړی دا دی هغه کس چې هغه اخیر کې اخیر کې دی جهنم نه اوزی اوګد حدیث تا زه درته وایم اول عبارت ته پوره کوم که ټیم وو هغه حدیث بیا درافجهی هسې زر زر درته وایم اوږد حدیث ته چې کوم اخیر کې سړی وباسي خدای پاک له جهنم نه نو آ به یو بوټی میند کړي خدای پاک ته به وتایي چې خدای پاکه ما لږ ورنږدې که چې زه دې بوټي سوري لاندې کینه او څه هغه لاندې ورلاندې چینه ده دا اوبه وڅکه خدای پاک ته وایي چې دا به درکړه خدای به نور څه نه غواړي وتایي نور بلکل خدای نه غواړم چې هغه ورکړي انسان خو حریص ته بیا به بل له هغه نه ښایسته بوټی ورته ښکاره کړي بیا به ورته وایي چې خدای پاکه یو دې ته مې لږ ورنږدې کړه نور مقصد دا دی چې هغه ورته وایي چې تا ویلي نه وو ما سره وایي بس دا راکړه بیا نور څه نه غواړم بیا به دریم نمبر کې دغسې له هغه نه ښیي اخر کې به یې بلکل دې جنت دروازې ته چې کړي ورولي نو چې هغه ځای به هغه جنتیانو هغه خوشبویګانه دا شیونه خدای پاک ته ورته وایي چې خدای پاکه دې ته مې ورداخل کړه بیا نور هېڅ نه غواړم نور بیا هېڅ نه غواړم هغه انسان نو وایي په دا خدای پاک مقصد بیا به خدای پاک ته چې شرط په دې نه راضي کېږي چې تا ته مقصد دا چې د ځمکو آسمانونو دغې نه ټولو نه زیات شیونه چې که درکړ نو دی به ورته چې خدای پاکه ته خو رب العالمین ته ما پورې ټوکې کوې دا به ما ته څنګه نو خدای پاک به ورته چې نه نو خدای پاک به ورته ضحک وکړي چې څرنګه د شان سره مناسب ده نو آب چې ضحک وکړي نو آب او توی چې نه زه په خپل کړو باندې چي قادر یم زه چې څه وغواړم په هغه باندې چي قادر یم نو دا چې حضور صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیاناوه نو دغه موقع سره حضور صلی الله علیه وسلم وخندل نو صحابه کرام ورته وویل چې تا ضحک ولې وکړ ورته چې خدای پاک په دغه وخت باندې داسې او چې کله بیا د صحابي د حدیث بیاناو نورو ته لکه ته بیانو نو وای دو وخندل صحابه کرام ته ورته چې تاسو ما نه تپوس وکړو چې ما ولې وخندل نو یو ورته چې ولې دی وخندل ورته چې دلته حضور صلی الله علیه وسلم خندلیو یعنی صحابه کرامو په پوښلې هر گلی را رنگ بوی دیگر است صحابه کرام طول دا معیار دی چا دی عدل و انصاف دی او هیچ چا کی خور لفظ نشته ده او ټول معیار حق دی او چا کی مقصد دا دی چی آخوا دیخوا گفت قدر با سوک نه کئی آ آغا چی کم دی دو دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر یو دونه کوشش کړای جا چی دی دو آغا اعمال دی دو کردار اقوال گفتار حرکات سکنات نشست و برخاست په پوه شوې هر شی دی حضور صلی الله علیه وسلم هو به هو هغه شی چې دی مونږ ته رسولی یا نقل کړي دي چې دلته حضور صلی الله علیه وسلم خندلی او هغه سه دو سره چکړه وخندل چې چیرته په حدیثو کې به تاسو ته رادرومي چیرته حضور صلی الله علیه وسلم یوې خبرې سره داسې ګوته خوځولي هلته به هغه صحابي چې حدیث بیاناو داسې به یې وکړ بیا به ورته ویل چې تاسو ما نه تپوس وکړو دا ما ولې وکړه نو هغه نور به ونه تپوس دا ما ځکه وکړو چې حضور صلی الله علیه وسلم دغسې دلته کړي وو چې څنګه هغه هیئت هر شی خدای پاک مقصد دا چې دونه یو عظیم کار دغو نه چې دا اخیستی ده اوس ګوره نو هر څه کو دا مودودیان ډېر رامیان دي ټیک ده موږ سره اوس سیاسي اتحاد ده خو نور به ډېر ورنه لرې ګرځو په پوه سې سو ایک مودودی سو یهودی یو مودودی یو پلکا او سل یهودیان دو وایی یار صحابه کرام خو خو حضرت معاویه سے خو زیات دون ستر سړی سے په صحابه کرامو کې خو چیرته کولای شي چی خو سوک پکی که وست پوره سی کنه په دا سیک باندی ویا په خولی باندی چی دا داړی چه سی ور ماتی شی هم اډوکو غوندی ګیری نه دی چی چپړی چپړی غوندی رخولی ډیر ګنده خلق سی البته بله دا چی اوس دی مصلحت په بنیاد مونږ مشرانو سره څه اخوا دی خوا کړی خو هغه دی مصلحت په بنیاد دی دا مقصد نه چی دو پاک شو غوسایی هغه غوسایی که ډیر په وو دریابونو باندی ووینځی خر عیسی اگر به مکه رود چون بیاید هنوز خر باشد ښه جی که دو مونږ سره ډیر اتحادی دی خو هغه خرزامن وللخروج من ظلمات التخلیق الی النعمت تدریجات عجیبه الپار دی خروج دی ظلمات دی تخلیق نا په طرف دی نعمتونو تدریجات عجیبه دی کما بینه النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکه حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کړی دی فی حدیث الرجل الذی په حدیث دی سړی کې هو آخر اهل النار خروجا منها چاغه آخر دی خلق بی په اعتبار دی خروج سره د جهنم نه وان للنفوس شهوات او نفوسو د پاره شهوات وی تتوارد علیها من تلقاء نوعها چی آ په دی باندی متفق وی او دا په دو باندی رادرومی یعنی پی در پی په رادرومی د هغه جانب د نوع نه ځنی داسی خواهشات وی چی د نوع تعلق وی هغه سره یعنی ټول نوع هغه خوښوی ځنی داسی خواهشات وی تتمثل بها النعمه په هغه سره به نعمت متمثل کیږی او ځنې داسې شهوات دي چې نور ټول خلق یې نه خوښوي د یوه نیم سړي یو ذاتي چې وي خواهش وي وشهوات دون ذلک او ځنې داسې شهوات دي چې دې نه کمې درجې ولي یعنی یتمیز بها بعضها من بعض چې په هغې کې بعضې خلق د بعضو نه ممتاز وي ځنې خوښوي ځنې هغه نه خوښوي لکه دې حضور صلی الله علیه وسلم قول ته وګوره وهو قول النبي صلی الله علیه وسلم کنز العمال کتاب الفضائل په حرف الجیم کی جلد نمبر گیارہ حدیث نمبر تینتیس ہزار ایک سو بیاسی دی حدیث نمبر ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دخلت الجنہ ز جنت ته داخل سنه فاذا جاریه عظماء الاسا یوا وینزوا غنم رنگی وا څه وه غنم رنګې وه او شونډې سرې وې خو دونه سرې وې چې سوروالي نه توروالي طرف ته چوې مایلې وې شی چې ډیر سور شي نو توروالي طرف ته مایل شي لکه د ګلاب چې کوم سور ګلاب وي که تاسو سوچ یی داسې توروالي طرف ته چی مایلي داسی وینځه وه په جنت کی فقلت ما هذه یا جبریل ما ورته ویله چی ای جبریل امین دا څه دی فقالت وویله جبريل امين ان الله تعالى الله تعالى تعرف شهوت جعفر ابن ابي طالب نو خدای پاک ته معلوم و شهوت جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ للادم اللعس یخ ته دغه سی وینځو خوند ورکاو چې غنم رنگي وي او شونډې سرې وي خو دونه سرې وي چې توروالی نه توروالی طرف ته لږ چیري مایلې داسې داسې تورې نه چې هسې شنې شنې غټې غټې شونډې نیولي نه نه چې سرې وي خو توروالی نه بیا لږ هغه طرف ته چی مایلی شای چی ډیر سور شی نو داسی توروالی غوندی رنګ چه کی قبول کی دغی ډیره مزه ورکوله فا خلق له نو هذه نو خدای پاک ورته دغه شکړه پیدا کړی ده دده پاره چه ده پیدا کړی ده ده دده پاره پیدا کړی ده ښه جی نو دا هغه د ده خاص خواهش و او ځنی خواهشات چی عامی لکه عام خو هغه بل نامونه چه سم سپین پړک پړوک کئی دغسی خلق خوښی نو نورو ته به رسي ښه جي او دارنګ دې قول دې حضور صلی الله علیه وسلم ته وګوره ان الله ادخلک الجنه دا اصل کی حدیث مبارک تا وعن بریدت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بریدت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تا ان رجلا قال یا رسول اللہ فی الجنت من خیر فجنہ هل فی الجنت من خیر فجنت کی باسو نہیں قال ان اللہ ادخلک الجنہ فلا تشاء ان تحمل فی عذاب رجیم خدای جنت داخل کرے نو